څومونه ما ته راستولي دي نو وخت ډیر کم دی میر صاحب محترم چې زه هغه ټولو پیانومو باندې تبصره وکم او د هغه ځوابونه تاسو ته ووایم خو انشاءالله په نورو خپرونو کې به ستاسو پیامونه زه وڅېړم او زموږ یوه خور وه چې قندهار نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې زما خاله د هغه ته څه تشویشي په تشویش پیدا شوی او مخکې د دې نه ډېر د الله د دین او د الله د کلام پابنده وه او اوس کله ناکله کفري الفاظ وایي که دا کفري الفاظ په سوچ او په فکر کې وای دا د اسلام د دایرې نه خارجیږي ګوره انسان کافریږي په دې باندې د اسلام مقدس دین ادنا یو رکن ته سپکه باندې کتل انسان د اسلام د دایرې نه وباسي دا خو لا پرېږده چې نور چې الله یاد کړي الله دې موږ وساتي یا پیغمبر یاد کړي یا دین یاد کړي که هغه په فکر کې او دا خبرې کوي نو د اسلام د دایرې نه وځي کافر کیږي ټول اعمال یې حبط شو ختم شو او یو مسله چې انسان په خپل حال نه هغه بېله مسله ده خو الله دې شفا ورکړي زموږ رور بهارو د هلمند نه اړیکه نیولې وه چې په یو کور کې یا په یو کوټه کې د ښځې او د خاوند مونځ چې څنګ په څنګ ولاړ نه باک نه لري او که څنګ په څنګ ولاړ اوسیږي او هغه ځان ته مونځ کوي د دې ته ځان ته دا مکروی تحریمي دی که لرې ته لرې ولاړ باک نشته دی سیرت صاحب د هلمند نه اړیکه نیولې وه چې مشتری د دکاندار نه سرخطي غواړي نو زه نه پوهېږم چې دا په څه نامه باندې غواړي هغسې که موږ ته دکاندار داسې کوي چې د خپل په هغه مبیعې یا هغه سامان چې په دې باندې خرڅوي په هغه کې یو روپۍ ورته پرېږدي په دې کې باک نشته دی او بلا عوضه که د دکاندار نه د یو شی غواړي دا خو سود دی په دې کې شک نشته دی خو که دا څه ورته پرېږدي په خپله دکاندار چې یو روپۍ په قیمت کې څه کموالی کوي دې کې بیا باک نشته ده حلال دی ورته او د ساتنې لپاره چې ته په بانک کې پیسې ږدي هغه سودي بانکونه چې صرف د حفاظت لپاره ته هلته پیسې ږدې چې ته په کورنۍ کې د خپلو د پیسو ساتلو امکان لرې نو تا ته جواز نشته چې دا پیسې په بانک کې کېدې او که په کورنۍ کې خپلې پیسې یا بل ځای کې نشي ساتلی دې لپاره په بانک کې ږدې چې ماته وساتي بیا بانک باک نشته دی په دې کې بله پوښتنه زمونږ یو ورور انشاءالله نوم خو به یې په دې هیله چې نوم یې په خپله سم کې چې افغانۍ پیسې مو باندې اخلي حتی که نوي پیسې په پنځه نوي واخلي یا نوي په سل په یو سلو لس واخلي دا ټول سودي معاملې دي چې دا غټې وړې اخلي چې وړې ورکوي په غټو کې پیسې کمې اخلي یا په دې کې زیاتې اخلي دا ټول سودي معاملې دي باید چې مسلمان انسان د دې نه ځان وساتي زمونږ بله خور وه ګلالۍ چې دي هم د کندهار نه اړیکه نیولې وه د هغه ادویې په هکله درملو په هکله باندې پوښتنه وکړه چې پاره د اولاد نه پیدا کولو لپاره خوړل کیږي دې هکله باندې ما ډېرې حوالې ورکړي زه نه غواړم چې تا ته د احمد عیش مالکی رحمه الله یا د امام غزالی رحمه الله د کتابو عبارتونه تا ته ولولم یا د مبسوط عبارات درته ولولم خو دونه به زه درته ووایم که یوه مور چې فتوا وسپدي ده د خپل د اولاد تربیت ته نشي رسېدلی او پرله پسې زیږول مور ته هم تکلیف رسوي حتی مور مرګ سره مواجه کوي نو کولی شي چې موقت وخت لپاره اولاد بند کړي چې بهترینه طریقه یې عزل ده خو بیا هم که موقتي دواګانې استعمالوي خاوند موقتي دواګانې استعمالوي ښځه د یو وخت لپاره معبد لپاره نه په دې کې هم څه باک نشته دی زموږ علما او خصوصا مولانا یوسف لدیانوي رحمه الله په دې باندې فتوا ورکړې چې باک نشته دی پکې خو تل لپاره یې بندول د حرام دي په اسلام کې او هغه ادویې چې یا هغه درمل چې په روژه کې خوري دې لپاره چې زه روژه ونیسم زموږ خویندې د اسلام د نظره په دې کې څه مشکل نشته جایز دي خو البته د طبي لګانه به دې ښځې ته خامخا څه مشکل پیدا کوي او هغه خاوند چې خپلې ښځې ته وایي چې زه راغلم ماښام که ته په کور کې ته به داسې ما باندې لکه خور غوندې ګوره دا ټول کنایي الفاظ دي که په دې کې نیت د طلاق کړی وي ګوره طلاق واقع کیږي که نیت د مغلس کړی مغلس واقع کیږي او که نه کنایي طلاق خو دا چې تجدید نکاح ته ضرورت شته دی الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي اخونزاده صاحب ستاسو د نیک نظر نه زه ډیره مننه کوم د کارتونو مسلې په هکله تاسو ویلې یو خو دا مسله ده چې افغانیو باندې کار دی په پنځوس روپۍ دوی اخلي په پنځه څلوېښت افغانۍ باندې ځینې زمونږ فقهاو دا ویلي دي لکه معاصر زمونږ چې کومه استادان دي چې موږ ورسره دوره د تخصص کړې ده هغه ویلي بهتره دا ده چې په دې کې جنس بدل شي جنس باید په دې کې بدل شي یعنې په نورو پیسو یې واخیستي خو لاکن عمومي فتوا په دې باندې ده چې دا البته یو سرویس دی پیسې په لاس کې نشته دی یو سرویس دی که کولی شي چې په کمو زیاتو یې واخلي نو د دغو علماو د دغه نظر په فتوا باندې کولی شي چې په قرض کې هم څه تغییر راولي البته دغو علماو په نظر باندې ارامه شو د اورېدونکو د ایمیلونو ته ذاکر حقمل یم د کونړ ولایت د مرکز اسابات اوسیدونکی چې ماته میسج کړه پیام را لیږلی دی ماته او د رکوزیا راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کړي زموږ سلامونه او نیکې هیلې هم حقمل صاحب ومنه او پیشنهاد یې وړاندیز یې کړی که چیرته تاسو د خسوف او کسوف موضوعات هم په خپلو سهارنیو خپرونو کې د بحث لاندې ونیسئ نو خوشحاله به شو انشاءالله دا خپرونې را روانې دي او د خسوف او کسوف علتونو باندې لکه څنګه چې حبیبي صاحب دا هم پوښتنه وکړه یو طبیعي علت دی یو شرعي علت دی طبیعي علت خو هغه دی چې زمونږ مناطقه منطق علما او فلاسفه دا هم وایي چې کله ځمکه د سپوږمۍ او د لمر ترمنځ پرده واقع شي نو په دې صورت کې چې د هغه ځمکې د لمر شعا په ځمکې او په هغو ونو اشجارو باندې راځي هغه حتی په سپوږمۍ باندې پرېوځي او شرعي علت یې هغه دا دی چې کله انسانان ګناه کوي او د هغو ګناه فحشا اوج ته ورسیږي د دې اثرات په سپوږمۍ باندې هم پرېوځي او مسلمانان په دې وخت کې باید د الله یاد ته مخه کړي او هغه منځونه چې د پیغمبر علیه السلام نه د خسوف او د کسوف ثابت دي باید هغه ادا کړي اما له بده مرغه نن موږ وینو چې کله سپوږمۍ ونیول شي کوڅو ته وځي او د تکبیرو نارې یې پورته کړي چغې وهي دا غلطه خبره ده بلکې بهتره دا ده چې موږ او تاسو د پیغمبر علیه السلام په طریقې باندې عمل وکړو هغه دوه دوه رکاته مونځونه چې هغو کړي هغه موږ او تاسو هم وکړو او د الله نه د نجات غوښتنه وکړو زمونږ بل اورېدونکی عبدالحبیب ناصري د زابل ولایت اوسېدونکی دی هم موږ ته ایمیل کړی دی درې پوښتنې لري انشاءالله اوله پوښتنه دا چې په مانځه کې خندا کول ماته دلیل څه دی زموږ فقهاو لیکلي چې په اکثر وخت کې په دې کې استرخا د مفاصلو راځي یا په خپل ځان باندې نه پوهیږي نو د دې وجې نه د دې اودس مات دی دویمه پوښتنه دا ده که زه په یو بانک کې پیسې ږدم خو په ګټه او تاوان یې خبر نه یم چې پس له څو میاشتو به ګټه وکړي او که تاوان نو په دې کې خو به سود نه وي بلکل سود دی دا کومه فیصدي پیسو لپاره چې دوی په بانک کې پیسې ږدي معلومات یې لا نه کیږي او دوی ته فیصدي و پیسې ورکوي دا ټول معامله د سود ده د مضاربت مسله بیله ده یوې مسلې ته ناصري صاحب متوجه اوسئ که زه تا ته یو لک روپۍ درکوم چې ته ماته کار وکړه خو پر یو لک کې به دېرش فیصده ماته راکوي لس فیصده به ته اخلي فقهاو خصوصا مولانا علي یوسف لودیانوي صاحب دې ته جواز ورکړی خو چې کله تاوان هم راځي په دې که تاوان راځي نو دېرش فیصده تاوان به هم ته ورکوې او لس فیصده به زه ورکوم او که یو عمومي مسله د مضاربت دا ده چې ګټه باید نیمه وي او د هغه نقصان هم نیم وي او ګټه هم نیم وي خو شرط ټاکل دې دپاره دا ضرور نه دي نو داسې بانک کې چې ته پیسې ږدې ګټو تاوان نه خبر نه دا ټول سودي معاملې دي په دې هیله چې ځان ترې وساتې درېیمه پوښتنه که په هیره سره د لمانځه تش رکتونه ډک وشي نو لمانځه ته خو به کوم تاوان نه رسوي نه په دې کې باک نشته دی او په آخر کې لیکلي ډیر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځنې ځان ځنې جهان جوړوي په دې هیله چې الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې مسلمانانو ته خدمت وکړو زموږ بل اوریدونکی عثمان جان منګل چې دی هم د ګردیز د پکتیا نه موږ ته ایمیل را استولی دی او دا یې لیکلي د هر څه د مخه د لوی پاک رب العزت څخه درته په دار الفنا او په دار البقا کې ښه او باوقاره ژوند غواړم تاسو ته هم تاسو ته هم الله رب العزت دې ټولو مسلمانانو ته هم په دنیا کې او په آخرت کې د عزت ژوند نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته جنت فردوس نصیب کړي پوښتنه دا وه که په غسل کې انسان چې کله اودس کوي خپل خوله او پوزه ووینځي آیا دا کفایت کوي یا دویم ځل لپاره بیا هم پوزه او خوله ووینځي نه د اودس مسنونه او افضله طریقه دا ده چې د غسل چې کله تاسو غسل ته کینئ هغه اودس به کوئ لکه څنګه ځل لپاره کوئ نو په هغه اوداسه کې به تاسو خوله وینځئ او خپل پوزه وینځئ په دغه باندې ستاسو فرض ادا کیږي د غسل به پکې فرض ادا شي او د اوداسه به پکې سنت ادا شي نو دې ته بیا ضرورت نشته دی چې وروسته د دې نه تاسو بیا خوله وینځئ او وروسته د دې نه بیا تاسو خپل پوزه وینځئ راته ښکاري چې د خپرونې وخت هم په ختمېدو دی نو قدرمن اورېدونکو